کفرو چې کافر دي دا ابس غنی فویلن هلاکت للذین کسان د پاره کفرو چې کافر دی من النار دی له هلاکت د اور ام جعل ام جعل الذین آمنو ام نجل الذین آمنو هایا موږ وګرځوا کسان چې ایمان وروړي او عمل صالحات او عمل کوي نیک کالمفسدین په شان د فساد کوونکو فی الارض دنیا کی الله وی مؤمن د کافر غونتی نشی کیدای ام نجعل المتقین آیا مونږ وګرځو متقیان کالفجار په شان د بدکارو دا کیدای نشی د دواړو به انجام هم بدلی د یو جنت او بل جهنم. ترغیب قران ته کتاب انزلنا الیک کتاب دې چر علی ګلې مونږ ته ته مبارکون د خیر نه ډک کتاب سلا پارا لیا د بور آیات دې د پارا چې سوچ او فکر وکي د الله په آیاتونو کې ولیا تذکر او دې د پارا چې نصیحت قبول کې اولل الباب خاوندان د عقلونه دې کتاب نه د قران دوه حقوقیات یو تدبر دیم تذکر تدبر علم تذکر عمل او عقیده جوړول ووهبنا لداود سليمان امتحان دا سليمان عليه السلام بیانای ووهبنا لداود ورکړو موږ داود عليه السلام د سليمان سليمان عليه السلام زوی نعم العبد اغم سخ بندو انه اواب دی الله ترا ګرځیدون کېو اذ غرز علی بالعشی دادا سليمان عليه السلام د جهاد سره د محبت بیان کړي چه جهاد سره یې محبت ؤ او جهادی پیغمبر ؤ د جهاد شوق ذوق دې لپاره یې اسونه یو خاص قسم نسل یې ساتلی ؤ چه هغه کله غټ شو نو بیا یې ده ته د هغه اسونو مظاهره ښودله د هغې بیان الله پاک کوي اذ عرض علیه کله چه پیش کړې شو. په دې سلیمان علیه السلام باندې بلعشی مازیګر ټیم الصافنات الجیاد هغه غوره کره اسونه صافنات صافنات هغه اسونه دوی چې په درو خو باندې ولاړی د ډیر کره توب دا یو خپل دا زیو چې د کړی او نور دریخي هغه غوره الجیاد کر اسونه د یو خاص نسل اسونه پیدا کړی چې دا د لوی شي چې پدی به بیا جهاد کو فقال وی وی نو چې کله غاسونه غټ شو نسل نو بیا د ته مظاهره کوله غاسونو دوړې وته خو سليمان عليه السلام ولاړو او سونو منډه والي لکه څنګه چې اوس لوی کمانډر تا جرنیل تا فوجي پریډ کی نو دغه شي دی ولاړ دی دا سونو دوړ شروع دی سونو تخی چې ډیر تکړه سونه تیار شي فقال وی وی نی بشکه زه چه ما حببتو زه محبت کوم حب الخیر محبت د اسونو سره ان ذکر ربی د پاره د ذکر او د پاره د یاداش او د پاره د جهاد د رب خپل د جهاد د پاره می د اسونه خوخ دی دغه معنی حتا تر دې پورې توارت بل حجاب چې پټ شو دا سونه بل حجاب په پردو د دوړو کې منډه والے والے والے سونه دی وته ولاړ دې زینا ګوري دونه تیز دوړو چې په میدان کې منډې وخی چې دوړي اوچتې شو هغه سونه دوړو کې پټ شو نو سليمان عليه السلام आवाज وکوتا ردوها را واپس کړه دا سونه علیه پما بس را واپس کړه اسونه چرالل نو اسونه خوله خوله ستړي نو د اس کې دا کار دی چې لکه د انسان دی ستړي کیږي نو دی په چاپی باندې دمه شي، چاپي چې ولا وکړي، نو فطفق شروع شو سلیمان علیه السلام مسحا چې چاپي یې کوله بالسوق په دې سټونو ولا و بالسوق په پنډو والاعناق او په سټونو، په سټ او په دې پنډو یې ولا داسې لاس راښکه او چاپي یې کوله، دا آس والا به هم لیدلي کله چې ټانګې نه آس کوز کړي کنه نو په دې سټ او په خپل لاس ټپونه ورکوي، ټپ یې ورکوي، دا دمه کولو لپاره دی مطلب دی ښه. آیات مطلب دغه دی چې مال ته خلکو دې زنور سره جوړ کړي دي وی اسونه قتل اسونه منډه والے وی دوی انی احببت حب الخير ان ذکر ربي وی د مونږ ټیم شو نو وی دوی چې بس د مونږ نه را تر د اسونو د امین ډیره زیاته ان ذکر ربي معنی غلطه کوي زه محبت کو محبت اسونو سره ان ذکر ربي د رب د عبادت او د ذکر نه نو تر دې حتا توارت بل حجاب تر دې چې نور پریوت په پردو باندې پټ شو او د مازیګر منځو قضا شو چې نو يردوها وی را واپس کئ لیما تنو فتفق شورو شما سم بي سوخ ورانا چې په توره ولدا سټونو خپې وخلې اسونه ټولو مړک چې ګور دي د وجنرانو منځ قضا شو د اسرایلی روایت ترجمه دغه د چما مخ کې ولقد یقینا فتنا سليمان اوس ازمایش د سليمان عليه السلام یقینا مون امتحان کړو په سليمان عليه السلام او القینا را کرسی او مون اچول او د په جوله او غي کې جسدن یو جسد نا تمام ثم انا بیا الله تر وګرځید صحیح حدیث د بخاری کې راځي چې سليمان عليه السلام سل خزه بیبیانی بی نو یو شپه ووی چې زبا نن ټول ټول بی بیانو سر په دې شپه کې ملاویګم هم بستری وکوم او د دینه به الله زامن راکای او ټول به مجاهدین جوړوم سل کسان لوی شه ده کړه لوی مجاهدین وړل به ان شاء الله ونوي وی فرشتي وته وی چې ان شاء الله وایا ددنه ان شاء الله هیر شو ان شاء الله نوې بیبیانو سره ملاو شو صرف د یوی بیبی نه بچی پیدا شو نور د یوی نم نه او غم نه تمام داسې ګډ شل یا داسې زیانو شوم نه ماشوم کم وخت د عمر نه په کم وخت کې مړ شو دا اوغور زید او زایش د پوښو چو هو دا خو ان شاء الله نه ویل دا مطلب خلکو سنور کیسیم جوړ کړی غلطی نو بس ثم انا بیا الله ته روګرځید چې وګوره ان شاء الله مې نه ویلې قال وی وی رب زما رب اغفر لي بخنه راته او کې وهب لي را کې ما ته ملک انداسې باچي لا يم بغي چې مناسب ني له هدين د چا د پاره من بعدي زمانہ بعد زمانہ بعد بیا د بل چالني داسې باچي په پیریانو په هواګانو پارسي باچي و نو دا دی ولی وی چې بل چاله نه مناسب ځکه دا معجزه وا نو معجزه پیغمبر نه علاوه بل چاله نه کنه او بل د امتحان دی داسې ګران حکومت سو کولیش انک بشکته چې انت الوهاب ته ورکونکې فسخرنا بس مونږه تابع کړو د لهوريها د د پاره هوا تجري چې روانه و به امري د د په حکم روخان فراخه حيث اصحاب چرته چې بد اراده کوله دتلو وشياطينا او سرکش جنات مې وله تابع کړي کل بناین هر یو بناین آبادی کوونکی او غواص او په اوبو کې دریابونو کې غوپې وخونکي دریاب کې به غوپې والي ملغلرې به وله رایستې آبادی به وله کوله او اخرین او نور مقرنین چاغي به تړلی شو فلسفات په زنجیرونو کې څوک چې به چرکشي وکړه نو به تورې سزا به زنجیر کې وتړو هاذا عطاونا الله وی سليمان عليه السلام ته ویلو دا زمون ورکړه دا فمنن احسان کوا او امسک یا بن کا بغیر حساب تا سره حساب نشتا دا درکړه مې درکړه دا چاله ورکه چاله نه ورکه و ان عنده بشک د سرا عندنا و ان و ان له بشک د د عندنا مون سره لزلفا درجه و حسن مآب او سبه تر زید ورتلو واذکر عبدنا ایوب د ایوب علی السلام ابتلا یاد کا زمون بندا ایوب علی السلام از نادا ربو کله چې فریاد کړو خپل رب ته چې انی مسنی شیطان رسول دې ماته شیطان بنسبن ستړیواله او عذاب او تکلیف ماته تکلیف را رسیدلې دی سليمان عليه السلام بیمار وی شیطان الله تویلو چې دا ایوب علیہ السلام سازکه تابعدار دی چې دله دې ډېر مال او دولت او ښځه بچي ورکړي دي، وي الله وې چې دنه حواله مونږ به هم زما تابعدار يي، الله په امتحان راوست، سختي پرې راوسته، بچي ترې واغشتل، مال دولت يې واغشت، غربت راغی، په جسم هم بيمار شو، بيماري څه وه پته نه لګي، څوک وي چينجي شوي وو دا دروغ دي، بس بيمار دی پته يې نه لګي، بس ده الله ته فرياد وکړ، جبريل امين راغی، مونږ ورته وويل، ارکض برجلک، ووخه دا خپله خپه دی، پروت وو. په ځمکه دا خپه داسې د ځمکې له روه چې وې واله هلته یو چشمه راووته اوبه ورته وویل شو هذا مغتسل دا ځای د غسل دی بارد اوبه دي یخې و شراب او د څکلو ووهبنا له ورم که ده ته اهله د ده اهل مهل ومثلهم د دې په مثل ما هم دوی سره رحمتا مهرباني ومنا زموږ د طرف نه وذکر او نصیحت لولي الباب دپاره د خاوندانو د عقلونو نو الله ولا نور مال او دولت او دا رنګ ښځه بچي د هغې په مثل نور ورکړه، ښه شو. او ورته مو وویل، خذ بیدک، واخله په خپل لاس کې دې ضغثاً یوه جارو، ضغث د ډکو یو څه ورته وایي، ډکي، د ډکو یو ګېډۍ، فضرب نو وهه به په دې سره دا ښځه دې، ولا تحنث او قسم مه ماتوه، ده قسم کړی و. په دې بیمارۍ کې څه ښځې داسې دا مناسبه خبره کړې وه نو ده وې که زه الله ښه کړم زه به تا سل لختې وام سل لختې دا خبره دې ولې غلطه وکړه او د ښځې ګناه نه وه نو الله وته د هغې لپاره مخرج وښیو چل بس یو سل ډکی د جارو په شان راواله په دې ښځې دا سوه بس قسم دې پوره شي بخالصتن په خوی خاص سره ذکر الدار چه هغه یاداشت د اخرت وو دوی له یو ډیر خو خوی خصلت ورکړی وغه دا چه ټولو ته اخرت یادو وینو بشک دوی اندنا زمون بنز لمن المصطفین الاخیار دغه صفا کړی شو غور خلکو نو مصطفین صفا کړی شوی د ګنا نه الاخیار بهتر وذکر یاد کې اسماعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام ذلکفل علیہ السلام د انبیای ذوالکفل بشر بن ایوب د ایوب علیه السلام زوی و کلن ټول من الاخیار دا د غوره او بهتره خلکو نو نو هاذا ذکرون دا قرانم نصیحت ته وینا للمتقین یا دا چې کوم بیان شو نو دا نصیحت ته ویشه کوم متقین له حسن ماب ډیر خزه د ورتلو ده خو بهتر زید ورتلو او ښځې، هذا، ورته ویل کیږي، دا، ما هغه دی، توعدون، چې تاسو سره یې وعده کیده، لیوم الحساب، د ورځې د حساب، دا هغه ورځ ده چې تاسو له بدله درکړی شو، ان، ان هذا، بېشکه دا لرزقنا، زموږ، ورکړه ده، ما له نشته دې له من نفاد خلاصیدل، هذا، دغه یو ذکر بیان مورد یو قسم. دا بل قسم واوره هذا دا بل قسم بیان دی چې وین للطاغین بشک سرکشو د پاره لا شرماب بتر زید ورت لوري جهنم جهنم دی اسلونا نوزی بدی تو به سلمه ها د ډیر بس زی دو سیدو د جهنم هاذا دا بل قسم ذکر وره وی فلیذوقوه دی تبو ویل شو سکه دا حمیمون گرمی ودی وغساق ویني زوی دی واخرو او نور بم وی من شکلی د دې پشان ازواج کې شکوا قسمه قسم مذهبونه هاذا فوجون دا یو ډله د مشرکان مختحمون چې د امر جمع کیدون کې او را پند کیدون کې د محاکم تاو سره جهنم کې مخ کې بتلی غټان به تلی کشران به ورپسې ورش وتبویل شي د امر علل تاسو لملمانه ای چې دوی ویني دا مشران چه دا کشران او مریدان او شاګردان راپسی راشی نو وایی با لا مرحبا بهم نه دی وی هرکلی دوی لره انهم بیشکه دوی سالو النار دوی ننوتونکی اور دی اور ته که تاسو ډیر ووایی چه نه دی راځی خامخا به راځی ددین فیصله جهنم دوی وایی روږدی شی مونږ پسی دی نه راځی قالو چه دا کشران ووری چه پیر صاحب او مولی صاحب خو می زما باره کی ده وی چه دوی دی نه راځی نای به ورته بل انتم تاسو لده هر کلینی لا مرحبا بكم د ډیر غوسې نه بوته وای تاسو لدی هر کلینی انتم تاسو قدمتموه لنا تاسو وړاندې کړو موږ لدا عمل دا بد عمل او د جهنم دا سزا خو تاسو لا سموله ملاوي فبئس القرار ډیر بس زه اوسې دوه جهنم قالو دی بو ی ربنا زمون ربا دا کشران بو وي من قدم لنا هذا چا چوڑان دکړو مولا دا مقام فزد هو نو زیات کېده لره عذاباً عذاب ضعفاً دوچنده فی النار په اور کې الله د چا د لاس جهنم ته راغلي وو دې مشرانو له خو دوچنده عذاب ورکړي وقالو ویل به دوی وما لنا څه دي مونږ لره لا نری رجالاً چې نه وینو هغه نارینه نران سړي کنا نعدهم چې مونږ به شمېرل من الاشرار د شریانو نه. دی ووی جهنميان بیا الکه غ شریان سو شو دنیا کې به تمون شریان وي اوسم وي څوک چې توحید سنت او د دین حق بیان کوي دا شریان دی به غ شریان سو شو چې موږ د شریان وي اتخذناهم سخریا مونږ نیولیو په ټوکو ام بل بلکې ام بلکې زاغت انهم الابصار یا کاږي شوی د دینه زمو نظرونه د جهنم کې مونږ تخکاری نه او کس چللې رب د اسمانونو او زمکه دی وان بینهما او د دې دواړو په منځ کې چې دی العزیز الغفار زور اور او بخون کې ذات ته قل ورد پیغمبر او هو دا قران نبو نظیم خبر دی ډیر ولې انتم تاسو انو خدای دینه موریزونه مخړوي ما کان لیا نشته مال را نفی د علم غیب د نبی علی السلام ما کان علی نشته مال را من علم نه علم بالملائل اعلی پاغه جماعت برنی باندې زیخت سیمون کله چې خپل کې باس کوي فرشته خپلو کې باز کوي خبرې کوي مال د هغه باندې علم نشته عالم الغیب نه نو چې عالم الغیب نه نو سي وی یو هوهین کی یو هایلیا وهین کی کی ما ته الا مگر دی چې انما انا نذیر مبین زیرون کې اخکارم و اس قال ربک للملائکه ذکر د ابتلا په فرشتو په فرشتو په شیطان هم ابتلا شوی و او چې وی سارا فرشتو ته ز پیدا کون کې مې او بشر من طين د خټې نه فاذا سويته کله چې برابر کم ونفخت فيه من روحي اوبو کم په ده کې خپل روح فقعو له ساجدين نو شې ده ته تابعدار فسجد الملائکه فرشتو سجده وکړه کلهم اجمعون ټولو په يو ځای الا ابليس ابليس ونه کړه استکبر ځان يې اوچت وګڼه وکانه شو من الکافرين د کافرانو نه قال وی وی یا ابلیس و ابلیس ما معنا کسی شي منه کړی ته انت سود چې سجده دی نه کړل ما خلقتو چې ما پیدا کړی دی بی یدی په خپل لاس او خپل حکم استکبرت تا زانو چتو غن ام كنت من العالین یا په حقیقت کې تر ډیر لوی چې د الله حکم نه منی قال دو انا خیر من هو زب احترم ددنا خلقتنی تا دې پیدا کړې من نارین د اور نه خلقته وو زری زه دې پیدا کړم من نارین د اور نه خلق ته تا دې پیدا کړم من تین د خټینا قال الله ورته فخرجوا زف من هذا دینا فإنك رجیم ته رټلې شوی و ان علیک لعنتی او بشک بتا باندې زما لعنت ته لا یوم الدین ترز قیامت قال وی وی رب زما رب فانذرنی مورت لا تراکه الی یوم یبسون تر غروزه پوری چې خلق به پورته کولیش قال الله ورته ان فینک بشک ته چې من المنذرین د مهلت کړې شوونه الی یوم الوقت المعمول معلوم تر داغه وخت دروازه معلومه پوره یعنی قیامت پوره قال الله او شیطان فبعزتک استف عزت می دی قسمی لو وین مجوین گمراه کوم بد انسانان ټول الا عبادک عبادک مگر سا بندگان منه المخلصین په دوی چې کوم د ګنا نه بچ کړی شوی دی دروغ جوړونکې ځان نه جوړول نه کوم دا د الله دین دی وینه هو نه دا قران الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دی لپاره ټول مخلوقاتو ولا تعالی من نو خامخا پوی بشه نبهو په خبر د قران بعد هین پس د مرګ